او دریم ترغیب فی التبلیغ سلورم تسلی مبلغ تا پدې سلورو داو باندې واقعات د انبیاء علیهم السلام به تور دلیل نقلی پدې اوله داوا عبادت صرف او صرف حق د الله دی په دې باندې واقعات شروع د نوح علی السلام هود علی السلام صالح علی السلام واقعا تیر شوا دوس سلورم عقلی دلیل په اوله داوا چې عبادت صرف او صرف حق د الله دی شعیب علی السلام هم دغه مسله بیان کړې و قوم ته دا دعوت ورکړو چې عبادت با د الله نه سوا د بل چا نه ولا ویلا مدینا اخاهم شعیب وارسلنا الى مدین اخاهم شعیب را لګلو مونږه مدین والو تا اخاهم ایو د دوینه شعیب چې شعیب علی السلام قال غم ویلو یا قوم زما قوم عبد الله بندگی خاص کې الله لا مالکم زکه چې نشته تاسو د پاره من الہن حاجت روا، مشکل کشا، لایق د عبادت او بندګۍ غیره د هغه نه سیوا بل څوک یو په دې کې د عقیده مرض او شرک د هغې اصلاح وکړه دویم د معاملاتو اصلاح معاملات خرابو نو ولا تنقص المکیالا مکوي مکموي پیمانه ول میزان او تول د خلکو حق کوي ما پورا ورک یا محیط جامع به وي د قسمه قسم مصائبو و یا قوم زما قوم او فل میکیالا پورا ورکه پیمانه ول میزان او تول بالقسط په انصاف ولا تبخسوا الناس مکموي د خلقنا اشیاء هم د دوی حقونه حق د دوی مکوي مالونه مکموي ولا تاسو مگر د فلارز زمکه کې مفسدینا فساد کوونکې په شرک بقیت الله خیر لکم بقیت الله یو معنا اطاعت د الله غره د تاسو د پاره بقیه په معنا دا اطاعت دا الله اطاعت د لغره دین کنتم مؤمنین کې چریه تاسو مؤمنان یا بقیت الله جائز نفع جائز نفع بقیه اے ما ابقى الله لكم من نفعن نا خیر لکم بقیت الله اغه جائز نفع د الله د طرف نه خیر لکم دا د لغوره دا الله کم جائز نفع مقرر کړي دا حرام نه دا جائز نفع خدا بقیت الله اغه جائز نفع خیر لکم غره د تاسو د پاره د حرام ګټه په نسبت ان کنتم مؤمنین کچری تاسو مؤمنانی او منون کی ومانا انزنیم علیکم بتاز بی حفیظ بچ کونکه کدا الله عذاب راشي بیا هم بچ کول نش قالو دی یا شعیب د قوم استهزاء او د قوم عناد قالو دی یا شعیب شعیب علی السلام صلاتک استاد دین صلات پورا دین ته مراد ستا د دین تا مروکا تا ته حکم کوي ان نترک چې مونږ پریدو ما یعبدو اباونا عبادت دا چا چې عبادت کو زمونږ مشرانو پلار نیکه دا خدایانو نه عبادت نه منې کې او ان نفل فی اموالنا ستا دا دین دا حکم مونږ ته کوي چې مونږ بنکو ان نفل فی اموالنا چې نه بکو په خپل مالونو کې ما نشاء هغه څه چې زموږ خوښوي، په خپل مال کې به زموږ اختیار نه وي، پابندی به وي چې دا به ګټې او دا به نه ګټې او دا به خرج کې نه ګټ کې، بلکې موږ به په دې خپل مال کې هم ازاد یو او په عبادت او بندګۍ کې به هم ازاد یو، انک بېشکه ته چې لانت الحلیم الرشید. یقینا انک بشکت چې لانت الحلیم خامخا ته الحلیم ډیر بربار صبرناک او الرشید ډیر خياره الکه ته ډیر خياره مونږ ته دا مسلې کې نو حلیم یا دا مطلب استهزاء ور پورې کوي ته ډیر صبرناک او خياره ښا مونږ ته دا مسلې کې او یا دا وته وی چې انک بشکت چې انت الحلیم ته بربار با وقار سړی ور رشید نیک او نیک چلن والے نیک او په صحیح لار روان مو خوې ته با وقار او نیک سړی نو ته د بل کار کې ګوتې مو ته مونږ په کار کې ګوتې وې به مونږ رات کې قال دی وتو ویا قوم زما قوم ارایتم خبر راکه ان كنت على بينا که زه په دلیل مې ربي د خپل رب د طرف نه و ورزقنی منه او را کړی الله ماته رزقنا حسنا رزق ماته الله خرزق را کړی مراد د دین رزق حسنا یا نبوت ته ماته نبوت را کړی دینو زبا اوس بیان نکم او یا دا ورزقنی منه رزقنا حسنا تاسو ته چې وایم چې مال صحیح حقدارو له ورکوئ، کمی، زیاتی مه کوئ، دې کې زما څه مقصد نه دی، ما له الله خپل رزق راکړی دی، ستاسو هغه رزق ته مې ضرورت نشته. وما اريد او زه اراده نه لرم ان اخالفکم چې زه خلاف کړم ستاسو. او میلان وکم لاړ شم هغه څه ته چې تاسو ته منې کوم ان اریدو زه اراده نه لرم الا الاصلاح مګر ستاسو د اسلام استطاعت سونه چې می طاقتي زما مقصد ستاسو د عقیده او د عمل اصلاح ده وما توفیقی او نه د زما زما توفیق نه ده زما همت نه ده زما توفیق الا بالله مگر په الله ده دا توفیق الله لرا کوي امداد برا سره پدې کې الله کوي یعنی دا اصلاح زما قبضه قدرت کې نه ده زما کار به اصلاح کولی او نور ورکول نه ورکول دا الله کار ده علیه توکلت په الله مې بروسه د ویلې ونی و د الله ته ورګرځم و یا قومه او یا زما قوم لا یجرمنکم باعث دی جوړ نشي تاسو د پاره شقاقي زما مخالفت د دې خبره باعث دی نشي ان یصيبکم چې ورسیږي تاسو ته مسلمه صاحب قوم نوحن پشان دا عذاب چې رسیدل قوم د نوح علی السلام ته قوم د هود علی السلام ته قوم د صالح علی السلام ته یعنی زما د مخالفت د وجې نه در باندې هغه سي عذابونه رانیش وما قوم لوط نو نه د قوم د لوط علی السلام منکم ساسو نه بی بعید سډیر لري یا د زمانه په اعتبار یا د مکان په اعتبار زمانم دون نه تیرا او یا مکانم نږدې نږدې وي واستغفروا ربکم بخنه واړه د خپل رب نه سمتو ویله بیا روګرځي الله تا ان ربي بشک زما رب رحیم بخښونکی، ودود، دوستانه کوونکی دی، مینه کوونکی دی نېکانو سره. قالو دوی وی یا شعیب ای شعیب علیه السلام ما نفقه موږ نه پوهېږو کثیرا په ډېرو مما تقول په هغه خبرو چې تۀ وایې، ستا په دې ډېرو خبرو نه پوهېږو. یعنی تا ډیری زده دي او مونږ له دا خبره ناراضي تا ډیری زده دي ګران ګران خبره راته کې وینا بش کوم چې ولنه را کوم تعینو فینا په خپل منس کې ضعیفه کمزوره او دا دا مضبوط خلک هم د سره نش کمزوره اقوم قبیله د هم زمون په طرف ده نو دا مسله مکوا دا ول دمکی ورکه ولولا رحتک کنه استاد ټبر قبیله ټبر دی نه وی نو لره جمنا کا مونږ به خامخا ته ویشته وی په کانو مونږ به په کان ایشته وی ملک علاقې نه هم شړلې وی ومان ته ته نه علینا په مونږ باندې بیا عزیزن غالب او زورور مونږ در باندې زورور یو نو دا مسلې مکه قال وی ورته پیغمبر یا قوم ای زما قومه ارهتی دا زما قبیله او ټبر اعز علیکم دا ډیر عزت منه ده تاسو من الله د الله نه وګوره د الله وی خیال نه ساته او د قوم می ساته د قوم ساته او زمانه ساته د الله نه ساته پکاره الله خیال هم ساتلې عمل کوي په خپل طریقه لګیا اوسه انی عامل زبا عمل کوونکم د دعوت زه خو خپل مسله نه پرېدم سو تعالیمون زره چې پوي بشه میاتی چې چا تراشی عذاب و عذاب یخزی رسوا کوونکې پته ولګي سوق به پر رسوا عذاب رسوا کی ومن هو کاذب او پته ولګي چې سوق دې دروغجن نو ورته وی انتظار کوي نی معکم رقیب زم تاسو سره د انتظار کوونکو نه او فانی شو داسې فانی کال لم یغنو فیا گویا کې توې وخنو تیر کړي په دې کلو کې الا بودل لمدین خبردار تباهی دی مدین والو لکه ما بعیدت سمود لکه څنګه چې تباشیو سمودیان ولقد ارسلنا موسی بیااتنا وسلطان مبین دا واقعا د نوح علی السلام د پتسلیو تبلیغ دواړو باندې تبلیغ هم وګوره موسی علیه السلام څنګه دعوت کړو دغه سیو کې او تسلی تکلیفونه برداشت کړیو نو دا سبه برداشت کوي او یقینا را لګل مو موسی علی السلام بیا آیاتنا په خپل معجزو او سلطان مبین او خاص کر پاغه معجزه ښکارا هغه امسا الی فرعون فرعون ته وملئه او دا غډلې تا فتبو امر فرعون نو دوی تابعداري د حکم د فرعون وکړه یا امر په معنی د دین د دين د فرعون يې وکړه وما امر فرعون او نو دين او خبره د فرعون برشيد د هوښيار توب ا د هوښيار توب يا د فائدې نه وا د دې د نقصان وخور پسیش ويغدم قومه یقدم قومه وړاندې کړي به یې د خپل قوم یوم القیامت په ورځ د قیامت قوم نه به دی مخکې روان وي فاورد النار را به ولی اور او جهنم ته لیډر دی کنه دی به تی مخکې و به سلورد المورود ډیر بد دی ګودر ګودر کړي شوی دا جهنم د دې بد ګودر دی دلته برازي ګودر ته خلک ورزین مطلب دی به دغه ګودر تلاش یعنی لعنت ذالک من انباء القرى بیا نقطه د صداقت رسول د مخکینو انبیو بیانونه تیر شو وی ذالک دا من انباء القرى دا خبرونه د کلو والا دین قصو علیکا مونږ بیانو دا پتا منها بعضی د دې کلو نه قائمون اوس موجود دي وحسید او بعضی دي تباشوی حسید محسود لو شوی تباشوی فنا شوی قائم دي کوم لکه مصر مدائن سمود داغي غرونه او حسید عادیان قوم لود دا یغزین درکم نه لای وما ظلمناهم ولكن ظلموا انفسهم خلاصہ د دې تمام او برباد شوی قومونو مجرمانو چی دی ولی الله تباه کړل وای شرک او بغاوت یې کړی و که نه؟ وما ظلمناهم مونږ ظلم نه و کړی په دوی ولکن ظلموا انفسهم لیکن دوی ظلم کړی په خپلو ځانونو په شرک سره فما اغنت فایده ورنه کړه عنهم دوی ته الهتهم د دې هغه خدایانو التي هغه خدایان یدعون من دون الله چې دوی رامدد کول د الله نه سوا من شین څه شی هر شی چې لما جاء امر ربک هر کله چې راغی حکم د رب ستا د الله عذاب راغې نو د دې خدایانو دی له څه فائدہ ورنکړه وما زادوهم غیر تدویب زیات نک دی لرا د دې خپل خدایانو عبادت او بندګې غیر تدویب سوا تباین بلس بلکې د غیر الله د عبادت په زید فائدې الټا د دې د هلاکت سبب شي وکذالک اخذ ربک اذا خذ القرى تخفیف دنیاوی او د الله سنت سنت الله د الله قانون بیانوي عادت وکذالک همدارنګه اخذ ربک نیول دي د رب سره اذا اخذ القرى کله چې ونیسي کلو والا وهي ظالمه او دوی وي ظالمان ان اخذه بېشکه نیول د الله عذاب علیم شدید ډېر دردناک او سخت دی ان بېشکه فی ذلک په دې واقعاتو کې لآیتن خامخ عبرت دی لمن دا غا چا د پاره خاف عذاب الاخره چیریږي د عذاب د آخرت نو ذالیکا د آخرتم یوم ورځ مجموع له الناس چې جمع بکړي شي د تخلق وذالک یوم مشهود او دا ورځ دا مشهودون د پیش کېدو د تب خلق پیش کی ومان واخره مونږ دا نور سکو دا ورځ د عذاب الا لاجل معدود مگر د وجه دا غنیټه معدود مقرره نه نیټه مقرره د خپل وخت به راشي یوما یاته کله چې راشي دا نیټه د عذاب نیټه راشي لا تکلم نفس خبرې منی شي کولې سیو نفس الا باذن مگر دا الله په اجازه څوک به ګف نشي کولې دا الله دربار فمنهم انو اقسام الناس قیامت کې خلق بدوډلی شي فمنهم بعضی بدی کې شقیون بدبخت وي او سعید او بعضی بنیک بخت وي نو چونکېدلو هنېدل نری आवाज او غټ आवाज یعنی برانډې استل خالدین فیها همیشه وی پدې کې مادامت السماوات والارض تر سوچ اسمانونو زمکی وی زمکه اسمانونه نو دیو پکی وی نو چې زمکه اسمانونه ختم شي بیا بنی زمکه اسمانونو قیامت کې ځل ختم شو کنه کم دي نو دا د زمکه اسمانونو مراد د هغه جهان زمکه اسمانونه دي او یا مطلق سما نه مراد بلندی ده او د ځمکې نه مراد پستی ده نو پستی او بلندی خو هر ځای کې شته نو ما دامت سماوات سو پوری چې بلندی وي ول ارض او پستی وي نو دی به جهنم کې وي الا ماشاء ربک الا ماشاء ربک عذاب به ورکي الا ماشاء ربک مگر چې خوخ شي ستا درب نو نور والا لا عذاب زیاتې دا مطلب نه چې دیو جهنم کې الا ماشاء ربک مگر چې ستا رب غواړي جهنم نه بیرو باسي نه جهنم نه خنروز مشرک خو همیشه کافر جهنم کې دی نو دا سره اصل کې دا الا استثناء منقطع کا الا لیکن ماشاء ربک فیزيدهم من العذاب دا مطلب فیزيدهم من العذاب دیبا په دې جهنم کې وی تر دې وی به وی به جهنم کې همیشه الا ماشاء ربک لیکن کله چې الله او واړی ستارب نو زیات بکی دل عذاب الله ولدا عذاب نور زیات کی دوچند به کی دا به یعنی وقفه په وقفه زیاتیږي د عذاب مطلب 100 ډیګري سانټیګریډ ګرمي ده نو دا به څه وخت چلیږي نو بیا به 120 کی نو بیا به 140 کی 150 60 کی داسې وزیاتی ان ربک بشکست عرب فعالن کون کې د لما یرید اغسل چیرا دیوش واما الذین سعیدو بشارت آ کسان چې نه بخت شي په بل جنت جنت کې وي خالدین فی همیشه وي بریږي ما ما دامت سماوات او الارض تر سو پورې چې بلندی او پستی د جنت وی یعنی ټول عمر الا ماشاء ربک لیکن جو واړی ستارب نو زیات بکی ورلا دا نعمت نعمت ول نور زیات کی الته به جنت کې د نعمتونو وقتن په وقتن اضافه راځي عطان دا باور کړی غیر مجزوز نه بند شوی بند بنی یعنی بے انتها لا متناهی ورکړه دا فلا تکو فی مریتن نو دا بیا تسلیو سلورم داوی سره تعلق لري فلا تکو تمکیږي فی مریتن بشک مما د بوتلان د اغه سن یعبدو هاولای چې عبادت کوي دا خلک ادي چې د چا عبادت کوي د هغه د بوتلان بارکه شک کې مکیږي بلکې د دې بوتلان واضح او یقیني دی د غیر الله ځکه وګوره د علت وای ته مکیږي په شک کې مما د بوتلان ما دا غسن یعبدو هاولای چې دی عبادت کوي وجدار چې ما یعبدون دی عبادت نه کوي د غیر الله الا کما یعبد اباهم مگر څنګه چې عبادت کوم مشرانو بلا دلیل من قبلو پخوا پلار نکې بلا دلیل کو دقه سی دیم بلا دلیل کین نو د دې په بوتلان کې اړو شک نشته دلیل به سره نشته وینا به شګم چې لم وفوهم پورا بور کو دي ته آخرت کې نصیبوم د دې برخي صدا عذاب برخي صدا عذاب غیر منقوس نه نیمګړې پورا به پورا بولاله ورګي د موسی علی السلام په شان ته دینو اته ګوره تسلی د پاره د موسی علی السلام واقع مخ کې موي اوس دلته لند وروړي دا پنځه امور په متفرع کوي ولقد یقینا اتینا موسی الكتاب ورکړه مو موسی علی السلام ته کتاب فختلف فی پای کې مختلاف شوو نو فلولا کلمتون سبقت من ربک لقضی بینهم سوال پیدا شو چې اختلاف کین او عذاب په ولې ناراضي وی ولولا کلمتون کچرتنوي حکم د تاخير د عذاب سبقت دوړان دینه مقرر مې رب کې د طرف د رب ستانو لقضی بینم اوس به عملا فیصله د دیمنس کې شوی و او چون کې د الله حکم د تاخير دی نو ځکه یک د مين نه شي وینم بشک د جی لفی شکن په شک کې دي منه د قران نه یا من خو د دې عذاب د وعده نه مري په پوخ شک کې کلک شک وین کلن لما لو یوفینهم ربک اعمالهم دا تخویف اخروی دی الله وی سزا بولا قیامت کې مرګ وان کل لما ان وان کلن دا ان دا مسقل په معنا د مخفف ان او نافیه ده او لما په معنا ده الا ده وان کلن ندی دا ټول لما مگر لیوفینهم پورا بور کی دوی ترب کستارب اعمالهم بدلی دا عملونه یعنی ان کلن الا لیوفینهم ربک اعمال انه بشک الله بما پاسبان عملونه چې دوی کوي خبيرون خبردار ده فاستقم کما امرت دا تسلیم ده او مبلغ د پاره یو پنځه آداب خي ا پنځه امور یو فاستقم او دا اصول د فوز او د کامیابی دي د کامیابی اصول دا چې دای به یو فاستقم استقامت اختیار فاستقم کلک شکما عمرتا لکه څنګه چې ته حکم شوه دی ومنا سوکم تاب ماک چې راګرځي راګرځي دلی تا سره د شرک نه شرک پرېخه ولا تطغوا او تاسو تطغوا سرکشی مکوي طغیان مکوي نو یو استقامت او دویم د طغیان نزان ساتل فاستقم کما امر امر د استقامت ته نو اول اصل د کامیابی استقامت استقامت نه به کار غستل غواړي او دویم عدم طغیان طغیان بني طغیان د حد نه تیرېدل بني حد نه باندې تیرېږي کوم چې شریعت د دین دایره او د دین حدود خولي دغه نه وبار نوځي ولا ترکنو تاسو میلان مکوي ال الذين کسانو ته ظلمو چې شرک کړي دي ظلم طغیان کړي شرک ظلم طغیان کړي دي بدعت فتمسکم النار پس ورسی کی تاسو ته اور و مالکم نبی تاسو لمین دون الله د الله نه سوا من اولیاء سوک دوستان سمراتون سرونه بیا تاسو سره امداد نکړی شي د خپل ډلې د طرف نم نه بډلې نه وسو کې امدادي وي نو درېمه خبره سره ولا ترکنو لا ترکنو چې میلان با ظالمانو تنی نو دا داغه استقامت حفاظت شو کنه استقم فاستقم کلکش دغه استقامت حفاظت یو طریقه دار چې لا تدغو او دیمه طریقه دار چې ولا ترکنو دا حفاظت استقامت رکون ال ظالم ایت میلان پسکه دوستانه وسره کول عقیده کې یا عمل کې دې ته وای رکون ال ظالم رکون له ظالم بنه کوي یعنی نه با عقیده کې وسره دوستانه کوي نه با عمل کې فتمسکم النار مرګرتیا به وسر نه کوي ډله کې ډله کې به وسر نه یو ځای کېږي ورنمالکم من دون الله من اولیاء ثم لا تنصرون او په معروف معنی کې دا رکنیت باندې اختیار ہے ظالم سر به رکنیت نه اختیار مرګرتیا باندې کې او سلورم خبر امر مصلح للتثبت واقیم الصلاه ته پابندی کوو د مانځ طرف النهار په دواړو طرفونو دروس کې وظلف من الليل او په ایسیو ساعات د شپې کې ان الحسنات یقینا نیکه یوزبن سیئات لری کوي ګناونه ختمي بدنامه ذالک ذکر للذاکرین دا نصیحت ته جامع نصیحت د پاره د نصیحت قبلونکو دلته امونزونو ته اشاره ده طرف النهار سری هغه دو طرفونو درواز کې درواز دو طرفونه یو سحر او ماسپخین ده او بل طرف مازیګر دا سهار مازیګر طرف اول دی او دا مازیګر طرف اخر دی خو لیکن په دې سارنی طرف کې یو طرف اولی او دویمه طرف ثانی وی په دې اول ټیم کې سحر چې کله صبح صادق روخیج او بیا ماسپخین کله چې زوال ویش نو په دې اعتبار د طرف اول د اغا طرف نهار ده نو طرف نهار کې دا دوش سحر طرف اول ماسپخین طرف دویم هم د نهار او دا عصر چې ده د طرف آخر ده نو د کې دا درې منځونه شو او ظلف من الليل پیسو ساعتونو د شپې کې ماخام ماسوتن ان الحسنات یذهبن السیئات نیکه لری کوي السیئات واړه ګناونه واړه ګناونه دي نیکی کین واړه ګنا وسر معاف کیږي لکه او د سرا مانز سرا جمعه تتګ را تک سرا داش او یا سیئات نه مراد مصائب دي نیکه چې دي لری کوي د دنیا مصیبتونه نیکو سره مصائب ختمي ذالک ذکر للذاکرین واصبر پنځم اخره خبره صبر کوا خلق د دعوت پلار کې تکلیف رسي نو صبر کوا بهشکه الله یقینا الله لا یذیع اجر المحسنین نزا کوي اجر د نیکانو چې په تکلیف برداشت کوي نو الله دای اجر نه ځای فلولا کان من القرون من قبلکم اولو بقیه ينهون عن الفساد فی الارض او زجر په ترک نهی عن المنکر باندې نهی عن المنکر پرې خره دعوت نه کوي ځکه دای ته صفات بیان کړ کنه چې دغه صفاتونه بدر کیوي نو اوس دا چې کم خلق دعوت نه کوي او نهي عن المنکر نه کوي نه ایله زجر ده فلولا کان من القرون فلولا په معنا د حلا فحلا حلا ولینو فلولا ای حلا ولینو من القرون د دې قومونو نه من قبلکم تاسو نه مخکې چې کوم تاسو نه چې مخکې کوم قومونو پای کې ولینو اولو بقیتن عقلمن دا عقل خاوندان اولو بقیتن د علم خاوندان په دې مخکینو کې عقلمن او د علم خاوندان ولینو ینهونه چې من کړي وي خلقن الفساد فی الارض د فساد فی الارض نه شرک بدعت الا قليلا اي الا كان قليلا مگر لګ ممن دا غنا انجینا منهم چې موږ نجات ورکړو په دې قومونو کې وتا لګ پکې دایان د حق او منکی او نهي ان المنکر کوونکیو نه علم نجات ورک او وتب الذين ظلموا وتب الذين ظلموا روان شو ظالمان زدیان ما غصب سی اترفو فیه اترفو فیه چې مسشوی دی پاغه کې امال او دولت مال او دولت عیش او عشرت هغه پسیش نه المنکر اونک یا د دای او نه منل نو روان شو کسان چې ظلم کړو ما پاغه څه پسې اترو فیو چې مشیو پای یعنی مال او دولت وکانو مجرمین او دوی مجرمان مجرمانو د داعی ونه منله یا مجرمانو په عدم تبلیغ بیان یې ونه کړ وما کان ربک لیهلک القرى تخویف دنیاوی او فائدہ د دعوت کله چې دعوت نه کوي نو هغه له تخویف ورک زجر ورک او د دې دعوت فائدہ سره د داعی د پاره چې داعی کله دعوت کوي نو فائدہ به دی وما کان ربک لیهلک القرى بظلم واهلها مصلحون کله چې مصلحین په کلی وطن کې موجودي نو الله عام عذاب نه را لېږي دا د دعوت یو فائدہ شو کاغه مدوین منی کنه منی خودونه فائدہ شو چې عام خلق په دې دعوت سره د عام عذاب نه بچ وما کان ربک نه د استعرب لیهلک القرى چې هلاک کی کلوالا بظلمن په شرک او ګنا سره واهلها پدا سه حال کې چې د دې اهل اوسیدونکو خلق مصلحون اصلاح کوونکی یعنی دایان پکې موجودی دایان موجودی نو الله عام عذاب نه راوي مراد د هلاکت نه استحصالی هلاکت استحصال نه کوي ختمه یې نه لګ لګ راځي خو استحصالی نه راځي لکه نوح علی السلام قوم عادیان سمودیان چې بالکل ختم کړل چې مسله شته نو بالکل نه ختمي خدا خو کلا مسیح راشی دعوت وکي بیانو کې او نه منی نو بیا الله پاک تبای ولو شاء ربک کچره خوخه وستا رب تعالی جعل الناس امه واحده ګرځول به دا خلق ډله یوا پزور خو زور بیا مقصود نو کنه ولا یزالون خو امتحان الله علینو ولا یزالون آینده بم دوی امیشوی مختلفینا اختلاف کوونکی په توحید کې الا مګر اختلاف به نه کوي په توحید کې منا او سوک رحم ربک چې ستا رب پر رحم کړي اب د توحید سره اختلاف نه کوي بلکې توحید ومني ولذالک خلقهم ولذالک یومانا ولذالک د دې توحید د پاره خلقهم الله دوی پیدا کړی دي توحید ل پیدای او یا دا چې ولذالک خلقهم د دې اختلاف او امتحان د پاره دوی پیدا دي امتحان وي وتمت کلمت ربک او پورا شو حکم دربستا پورا شوه دی وتمت کلمت ربک او پورا شوه دی حکم دربستا چې لام لعن جهنم خامخا ډکوم به جهنم من الجنته د جنات او الناس اجمعین د خلکو ټولونه کم خلک دا مختلفین ښه وکلا نقص علیک من انباء الرسل دا بیان د حکمت قصص چې د انبیو د قصې سره بیانوم دا دون واقعات بیان چې د کې حکمت سره او دا تعلق د مخکینو واقعات سره لري وکلن نقص علیکا وکلن من الاقوام دا ټول د دې قومونو دا واقعیا چې نقص علیکم بیان کړ پتا منبای رسول دا خبرونو د پیغمبرانو نه ما هغه خبرونه اودا دا بدل دی دا کلن نه دا کلن دا ټول واقعات ما هغه واقعاتو نو ثبت بی فوادک چې موږ مضبوطو په دې سره استاد زړه دا د استاد د زړه د مضبوطوالي لپاره یعنی د پاره د تسلی د قلب د زړه د مضبوطوالي لپاره دا کوم د انبیو واقعاتو کې دی چې د حق پر زړه مضبوط شي او واقعات ووري حالات ووري وجاګه او راغله تا ته فی هذه الحق فی هذه په دې قران کې الحق پورا بیان یا راغله تا ته فی هذه په دې اخبار الرسل کې الحق پورا بیان و موعظه و نصیحت و ذکر او واز موعظه واز و ذکر او پند او نصیحت للمؤمنین د پاره د مؤمنانو ده وقل وای للذین کسانو تلا یؤمنون چې ایمان نه وروړي اعلان برات سره د تخفیف دنیاوی اعملوا علی مکانتکم عمل کوي په خپل طریقه سچ کوي کوي ان عاملون یقینا موږ عمل کوونکیو د دعوت دای خپل دعوت جاری ساتي کوم منکر اگر خپل زد جاری ساتي او وانتظرو انتظار کوئ د نتیجې انا منتظرون یقینا موږ هم انتظار کوونکیو ولله غیب السماوات والارض بس خلاصه د صورت وروړي اصلور وانه مسلې په دې آیات کې به تور خلاصه پیش کوي او صورت ختمي ولله غیب السماوات والارض خاص الله لا علم د پټو د اسمانونو زمکو دی عالم الغیب الله دا غدوی مداوش و الیه یرجع الامر کلو او دی الله ته واپس کېدل د کارونو ټولو دی الله ته به کارونه واپس کیږي نه حساب بکې نو دا تسلی شو او فعبد هو او عبادت کا خاص د الله نو دا غاوله داوا وتوکل علی بروسه کا په الله په تبلیغ کې بیان کا او په الله اعتماد وما ربک نه د سارب بغافلن خبر اما دا غسنه تعملون چې تاسو کوي بسم الله الرحمن الرحیم سورت یوسف دا مکی سورت مصحف کې دوله سماو نزول کې دری پنزوستم ترپن پس د سورت هود نه نازل شوه دی یعنی څنګه چې په مصحف کې هود پسې دی نو نزول کې هود پسې دی داوه د دې صورت مقصد مقصد او دعوا د دې صورت دا تنویر دی للمسائل الاربعه المذکوره فی سورته هود بس دقه سلور مسلې چې کوم سورته هود کې ذکر شوی دی نو هغه سلور مسلو دلته تنویر او وضاحت مزید موږ مسلې دی پکې او ور سره دا وای پیغمبر ته بدی صورت کې تسلیم ورکې پیغمبر چې واقع د یوسف علی السلام چې حالو کا کا حال یوسف پیغمبر استا حال د یوسف علی السلام په شان ته دینو او تنویر د مسائل اربعو په دې طریقه ده هغه سلور مسلې چې کوم سورته هود کې وین او سوره یوسف کې هم باغی وضاحت اوله مساله تسوا عبادت لله وحده په دې باندې د یوسف علی السلام بیان 40 آیات وګوره یوسف علی السلام هم مسله بیان کړې و ما تعبدون من دون الا اسمان سمیتم انتم اباکم ما انزل الله بها من سلطان ان الحكم الا لله امر الله تعبدوا الا اياه دا ولا مسله دویمه مسله په صورت کې هغه نفي د علم غیب د غیر الله په دې باندې حالت د یعقوب علی السلام یعقوب علی السلام دا واقع او حالات په دې دلیل دی چې د الله نه سوا بل څوک په غیبونو پوي وګوره یعقوب علی السلام د خپل زوی د حال نه خبر نه کوي کې چولې ده خوا کې کنان کې هم نه ده خبر او مصر کې ده جیل ته تللی دی بیا باچا شوی دی خو یعقوب علی السلام ته پته نه لګي دریم ترغیب ال تبلیغ په ترغیب ال تبلیغ باندې د یوسف علی السلام بیان جیلیان وتا وګوره څنګه چې انبیاره مسالم په آزاد دنیا کې مسله بیان کړی دا کنه نو د جیل پاغا صلاحونو شاتم د الله د دین مسله بیان کړی یوسف علیه السلام باندې سخت وخت راغلی تسلی ساتلی وه پیغمبر ته هم تسلی ساتي نو دا صورت اصل کې تنویر په ما سبقه ده مخ کی صورت غسلور مسلې دلتم په وضاحت سره بیانې او سره خاص کر پیغمبر له تسلی ده چې حالو کا که حال یوسف ستا حال پیغمبره د یوسف علی السلام د حال غونډې دینو وګوره یوسف علیه السلام سره ورونو دشمنی وکړه تا سر به مکی والا دشمنی کوي یوسف علیه السلام ورونو کی ته غرزول او درې ورځې تبم چې مدینه ته زه درې ورځې بغار سور کې تیرې دارنګ یوسف علیه السلام هم چې پلارا مصر ته راوستی شو نو په یره یره و، ته به هم په یره یره مدینې ته ځې، یوسف علیه السلام هم پردي وطن کې بې بدنامه ولګېده، په تا او ستا په بیبي باندې هم پردي وطن کې بدنامه لګي، اخر بیا یوسف علیه السلام ته په پردي وطن کې باچهي مېلاو شوه. تاته هم پردی وطن کی باچهی ملاویږي حال وکا که حال یوسف ربط او مناسبت مخکې نفي د علم غیب د لوط او د ابراهیم علی السلام نو دلته نفي د علم غیب د یعقوب علی السلام یا مخکی صورت اخر کی ویلی و توکل علیه توکل علیه نو دلتا وی توکل کا خو څنګه وی مثلو توکل مثلو توکل یوسف و یعقوب د یوسف او د یعقوب د توکل غونډه توکل بکې یا مخ کې وی وم الله بغافلن الله غافل نه دی نو دلته وی وګوره د یوسف علی السلام درونو نم غافل نو چې سې کول الله ته خبرو یا مخ کی صورت کې سوره یهود کې تکالیف او مصائب من الاجانب پردو د طرف چې پام بیا راغلی دلته مصائب من الاقارب د خپل لاس وګوره هغه صورت کې د پردو لاسه تکلیفونه انبیو ته رسیدلی دلته د خپل لاسه خپل ورونو د لاسه یوسف علی السلام کی ته غردول شوی یا مخ کی صورت کی وی وکل نقص علیک من انباء الرسل 120 کی کلا نقسم علیک من انباء رس د انبیاء علیهم السلام واقعات د بیانو نو دلته درې آیات کې وای نحنو نقص علیک احسن القصص بهتر بیان د تکو د یوسف علی السلام اکل نقص علیک من انباء الرسل کی تفصیل اس داغا یوسف علی السلام د واقع ده خصوصیات او امتیازات تفصیلی واقع د یعقوب او یوسف علی السلام دا چې بل زیاده سینشت صورت ممتاز ده په بیان د خوبونو د بادشاہ خوب د یوسف علی السلام خوب د جیلیانو خوب خوبونه دی ورک د امتیاز او دارنګ تعبیرات د خوبونو د خوبونو تعبیرونه بیان شي صورت ممتاز ده په تقریر د یوسف علی السلام جیلیانو ته جیل کې څنګه تقریر کړي دارنګ بیان د مکر النساء د خزو مکرونه پکې بیان شي خزي څنګه مکرونه چلونه کوي دارنګ صورت ممتاز ده په بیان دا عشق او محبت دو قسمه جائز او ناجائز د پلار د اولاد سره د یعقوب علی السلام د یوسف علی السلام سره جائز او د زلیخی د یوسف علی السلام سره پردي سړي سره ناجائز نو دارنګ صورت ممتاز ده په سیاسی بصیرت د یوسف علی السلام سیاسی بصیرت ول الله ورکړو نو د یوسف علی السلام دا واقعیا یعنی دا صورت په دولسو مقامات باندې مشتمل دی دولس مقامات دولس مقامات په دې صورت کې دي دولس مقامی دي نه خپل خپل ځای کې راشي اول چې دینو بطور تمهید ترغیب قران ته او صداقت د رسول پیش کړي د درو آیاتونو کې بیا به د سلورم آیات نه واقع د یوسف علی السلام شروع شي الف لام را الله پوی په معنا د دې حروفو قرانا د لستو کتاب دا بلولې پتاخ کې وینیږي دا د لستلو د پاره ده او عربیا په واضح جبد عربه جبه ډېر واضح دار سړې پی پوي صفا جبد ګران فلسفیانه خبرې پکې نشت ساده خبرې دار سړې پی پوي لعلکم دې د پاره تعقلون چې د عقل نه کارواله او ځان پی پوي کې نحن نقص عليك احسن القصص دا صداقت د رسول ترغیب قران ته او صداقت د رسول نحن موږ نقص بیان ولیک بتا باندې پیغمبر احسن القصص بهتر بیان وګورئ چې الله په بیان بیانې نو دا د څه دلیل د نبوت کنا چې الله وਹੀ ول راځي صداقت د رسول شي مونږ بیانو تا ته احسن القصص ډیر بهتر بیان دا قصص ده ښه قصص نه ده قصص جمع د قصتون کیسې ته وای او قصص دا بیان ته وای دا مطلب نه چې موږ بیانو پتا باندې خيسته قصه نه نه موږ پتا باندې بیانو خيسته بیان قصص قصص نه قصص بما د دې وجه خيسته بیان د تکو چې او حین الیکا مونږ وਹੀ کړی د تا ته هاذا القرآن د دې قرآن تعالی قرآن راځي نو هغه قرآن احسن القصص ته بهتر بیان وان كنت اگر چې توی پیغمبر من قبله د دې قرآن او وਹੀ نه مخکې لمن الغافلین دنا خبرونه دی واقعاتونه نه خبر وي واقعا د یوسف علی السلام شروع کړي وګوره د یوسف علی السلام دی واقع ته الله سوې احسن القصص بهتر بیان څنګه بهتر بیان مفسرین وایي چې په دې کې ګڼ عبرتونه او حکمتونه دي کنه ځکه دا بهتر بیان الجواب الکافی د ابن قیم کتاب دی هغه کې وایي د یوسف علی السلام په واقع کې فيه الف حکم الف حکم زر حکمتونه دی ورکی زر 1000 تفسیر کبیر والا تقریبا شمیرلی دي دا دا دا دا دا حکمتونه خولي اسی وتا احسن القصص نه دی ویل دا نه دا یو صوتي وګورو وخم نشته خزام یو مسله د تعبیر رویا او اقسام د خوبونو دا پکې د انبیو خوبونو د بادشاہانو خوبونو د امیانو خوبونو دارنګ حسد د اقارب او دغه معال خپل چې حسد کوي نو کوي خو به نتیجم سي ناکامي دارنګ مکر د زامنو د پلار خلاف اور پلار خلاف هم خلک منځوبې جوړي او داغه معال دارنګ مکر د زنانو او داغه معال محبت د زنانو ایدا نتیجه محبت د پلار زوی سره او داغه معال دارنګ د دا محبت او د عشق قسمونه دارنګ اخلاق د موالیو د موالیو اخلاق عزیز مصر اخلاق د مری د مری منا غلام یوسف علی السلام دیګر غلام وکنه اول کې جون د جیل چې څنګه به تیریږي یوسف علی السلام تیراو عفت او عصمت د انبیو پای باندې شهادت دی صورت کې سیاست د بچیانو څنګه تقسیم د غلې او راشن څنګه کی حکم د غل پکې بیان شوی دی طریقه د سفر دا سفر ایم دی قافلو په شکل حکم د لقطه یوسف علی السلام لقطه وکړه کینه او چته کړي وا سیر په صحرا صحرا کې کله کله سړی زی سفر کوي ذکر د جړاو د هغه قسمونه جړا سو قسمه ذکر د حیواناتو هم بکی دی بدا سی ډیر دی نو بسې کې بهرحال دا احسن القصص ده ویس قال یوسف الی ابیه دې زینوس واقع د یوسف علی السلام شروع کړي خو اول تمهید وای د واقع و ما یاد پوره دام هغه مجموعي تمهید لا شروع ده ځکه د و آیاتونه دا شپږ دا تمهید دی او تفصیل د واقع چې په مقاماتو مشتمل دی هغه به د اتم آیات نه شروع شي دی وو پورې تمهید نو په تمهید کې یو ترغیب قران لور ک دویم صداقت رسول پیش ک اوس به واقعا د یوسف علی السلام اجمالا پیش کینو غین بعد و تفصیل او مقامات شروع شي اذ قال یوسف کله چې وی یوسف علی السلام لی ابي خپل پلار تا یا بتی ای زما پلارا انی رأیت احد عشر کوکبا ما ولید الیو لستوری و شمس و القمر نور اس پومی رأیتهم ما ولید دوی لی ساجدین چې زمونږ تابعدار یا ما ته ټټی دن کیو سرخ کته کون کیو خوب لیدل دا خوب دی د یوسف علی السلام خو خوب کې ستوري او نور اوس پومه دا عالم مثالی کنه د عالم مثال کې خپل شکلونه دي او دا خپل مقصدونه د خوب حالت دا جداوی د دنیا دا حالت نه خوب کې سړی یو شی نه او داغه مقصد بلی لکه حدیث کې راتلل چې خوب کې پیلی دلی شیو بخاری کی روایت راځي پې پې مې اوسکل نکونو نو غنه وروتل نبی علیہ السلام ته یا رسول الله ست تعبیر دی وی علم علم نه قمیص حیا دا غټ قمیص یې چولې دا سه حدیثو کې راغلی دلتم عالم مثال حالت ته یو لستوري دي نو مراد ته رونه دي شمس پلار ده او قمر مور ده رأیت املی ساجدی یعقوب علیہ السلام په تعبیر پوه شو چې الله با د الکلا لوی مقام ورکړي چې دارونه مور پلار بم د ماتحت حکومت کې کنه نظام کې نه په پوه شو قال وی ورته یعقوب علی السلام یا بنی بچوړی لا تخصص رویا کا مبیانوا دا خوب دی علی اخوته کا خپلو ورونو تا فیکید لک کیدا حسد بد سرو کی تدبیر به جوړ کی تا د پاره تدبیر د خوب باندې به پوي شي او وي بچ دته خو جوړه مقام ملاويږي نو راشه کنده ولا وګوره ان شیطان او شیطان چې د انسان د انسان ادو مبین دشمن د ښکارا شیطان به دوک کی او سا خلاف به منسوبي جوړی کی او دا خو وتسو خو د دې توي تدبیر قبل از تعبیر تدبیر یو خیال کوا بیان نه کې نقصان وي دیو جن دا مسلم دا اوسم چې خوب با هر چاته نه وي هر چاته خوب وي هغه چاته وي چې هغه په تعبیر پوي او دیم خیر خوای کنه اسنه د خوب غلط تعبیر درکې یا حسد والی نو پویشی په حسد د سره شروع نه کی ځکه وته تدبیر وخیو اوس وته تعبیر کوي وی وکذالک هم دارنګ یشتبی کا غرب کی تارب کستارب نبوت او درجه بدر کی ویعلمو کا او بخیتا ته من تعویل الحدیث تعبیر د خوبونو ویتم نعمتو پوره بکی خپل نعمتونه علیک پتام والا آل یعقوب په آل یعقوب کما تم سنګه چی دا پوره کړی ولا بوای کا ستا په مشرانو من قبلو پخوا چې ابراهیم علی السلام او اسحاق علی السلام خپل نومه توازوان ذکر نک سنگه چې په مشرانو باندې اتمام نعمت کړو پتا به مو کی او دارنګ په آل یعقوب به موږی کنه طلبه حکومت درکی نو آل یعقوب به مسره پکې په مزوی کنه دیم لاړل بیا مصر او دارنګ تعبیر رو رویا بم د تعالی درکی یشتبی که غره بدی کی نبوت بدل درکی د د خوبنه د فهم کړل او تعبیر ور ان ربک بشک استرب علیم پویو حکیم حکمت والا ده من تعبیر الاحادیث د دې علم به ورکی تعبیر د خوبونو کله وهبي وي الله چاله ورکی او د دې تعلق زیات تر دنه د دوو خبرو سره تعلق لري یو خو سړی درې خبرې دی کی یا خو الله دا علم چاله وهبي ورکړي وهبي نو دا عالم مثال پاغه تصویرونو پوي دا تصویرونه دي شکلونه دي په دې پوي کې چې څه مطلب دی نو یا وهبی وی او یا د زیات مشق او ممارست سره ډیر مطالعه مطالعه دغه کتابونه ګوري او بس دغه کار کسبی نو بس پکې ماهر شي او بل تعلق بیا د باطن صفای سره چې دنه سمرا د باطن صفا ده نو الله امر پکې دا تصویر صفاخ کاری نو صفا تعبیر ویل شي دی وجنه نبی علیہ السلام وی چا چې الرؤيا صالحه جزء من 46 جزء من النبوه شپک سلوختمه ایسا د نبوت من تعویل الاحادیث دلائل د پاره د تپوس کوونکو یا دلائل لسائلین د پاره د تحقیق کوونکو یا جوابونه د پاره د اعتراض کوونکو اعتراض کوونکي اعتراض کوي نو دی په واقع کې جوابونه دي یا آیات عبرتون دي لسائلین د پاره تپوس کوون تپوس شوه وکنه دا چې بنی اسرائیل اصل کې دا د کنعان او د شام خلق دی د دې مصر ته د موسی علی السلام په دور کې څنګه رالل نو الله وته قصه شروع کړه تفصیل چې اصل وجه دا وا چې دا د یوسف علی السلام مصر ته تلل خرسیدل بیا باچه تر رسیدل او بیا یعقوب علی السلام او ټول خاندان داغه په دور حکومت کې مصر ته منتقل کېدل نو بس بنی اسرائیل د غلطابات شو دغه وخت نه باد شي نو آیات للسائلین وَإِذْ قَالَ وَإِذْ قَالُوا لَيُوسُفَ أَخُوهُ أَحَبُّ إِلَى أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ دې زنوس تفصیل شوروش تمهید کې لنډه خبره وکړې بس دا روست واقع بس پدې بنا ده خو وی لیدل ده پلار وتا تدبیر او تعبیر دواړه خودلې نو بس هغه خوب او بیا د پلار د امینه محبت داغه وجنه بس لونه وسره حسد کې شنو نو اول مقام د اتم آیات نه اتلسم پوره په دې کې سړي قید الابنا مال اب بالقای فی الجب والبکا والدم الكذب دا به حاصلی په دې اول مقام کې د زامنو پلار سره چل ول کول د یوسف علی السلام کی کې غردولو د پاره او بیا جړه او دروغجن وینه پیدا کړي و چې د پلار را باندې اعتماد پیدا شي اذ قالو کله چې دیوې دیرونو ل یوسف خامخ یوسف علی السلام واخو د دارور بنیامین احب الى بينا دا ډیر خوخ دی ګران دی زمون پلار ته مننا زمون نه ونحنو اوسبا حالانکه مونږ مضبوط ډلې ځوانانیو محبت پلار عام طور اغا زامنو سره یازوی سره کوي چې ګټه وټه ولا کوي نو ګټه وټه مونږ کو د مټ خواندان مونږ یو او د مینا یوسف او بنیامین سره کوي چې هغه د ګټه وټه نه دي کشران دي نو ان ابانا په دې خبره کې اوس زمون پلار چې لفی زلال مبین خامخا په سادهګۍ ښکارا کې ده زلال تمانا سادهګي ډیر ساده نه ده خلق مټو والا زامنو سره محبت کوي ده به مټو سره کوي زلال مبین سادهګي ښکارا قرطبی کبیر وقتلو یوسف خنو سوکو بس د د مخ نه لري کول غواړي چې مخره ته خالی شي نو سو سره وکي یو قتل یوسف وجنه یوسف علی السلام او ترهو هو یو غرزوی د ارزن پداسي ارزن یو زمکه کې شړ زمکه کې چرتا رکه یخلو لکم نو خالی بشی تاسو وجوابیکم مخه د خپل بلار او ګنام چې مکړه خیر يهود دي کنه د يهودو مذهب دا ده انبیا وجنو عزت توبه به ویو بس وتكونوا بیا بشه من بعده د دې را بعد قوم صالحین قوم نیکان په توبه توبه به بس بس وس وکو بیا به توبه بس قال قائل منهم مشر رورو اپی خپه کیده قال قائل اوی یو وینکی منهم بدی کی لا تقتلوا یوسف موجنه یوسف علیه السلام والقو فی غیابت الجب د وجلو په ځای وغورځوی ده زده ته چلو خیم مقصد مخنه پنا کول دی نو وجنه ولی رورم ده خو زه مخنه به رکو زبس ګرځي دی بیان والقوه وغورځوی ده فی غیابت الجب فی غیابت الجب ترجمه اے فی غیابت الجب پاغه ډټ کمر د کچک وی کې پاغه ډډ کمر د کچک وی کې جب زوړ کوي ته وای او غیابت هغه ډټ کمر چې پټ پکی دا ګوره دا کلا دا کویانی د ډیر وخت کنه یو خو کویانو کې دا دغه ور واچي څه وته وای سیمټ والا کوټه کوټه وته وای نه بکې واچ موږ ته کوټه وای ته سوې داسې ګوله ور واچي نه غي سره بس پوخ شان ښکاری او یو داسې کچي او زوړی او یا د صحرا و غیره نه د وجنه ډیره زمانہ پی تیر شوی نو د چینه پکی نو هغه چینه ډیر وخت د وجنه پکې کندیو کی دنه داسې نو دغه کندې غیابتی غیابه منه پټي داسې نخ کاری پټي دنه کندې پکې نو دغه نه مراد هغه ډټ کمر شو او جب نه مراد کچا زوړ کویش نو والکوه غرزوی دی فی غیابت الجب پاغه ډټ کمر د کچا کوی کې چرتا زوړ کوی و صحرا کې وګورو د کنعان او الته چې کم شړ کوی وی او داسې را ډډې ډډونه مډونه پکی پای کې به کینو نو بیا بسی ویلتقط هو بعضو سیاره پورته بکی لقطه به جوړه کی ددنه لقطه یلتقط هو پورته بکی دل را بعضو سیاره بعض قافلی والا مسافر خو ان کندم فاعلین که دا کار کوین و رازی چی ویکو دا بخی رور وجنونه بس دی بوتل دی بیا پلار نه غوسته او دغه سی وسر کړی دی کوی کې غردولې اډټ کمر کې کینو لاندې نو کشر دی او راخته نو شو بس پروتو بګی درې ورځې پروت اخر قافلې والا راغلی دی او وو پسې چې کله یک بډولچا غرزولې دا چې د کتلی بډولچا دا نو بازار دې ډولچې پورین خته دی چې بروخی جم قالو دی یا بانه زمون پلارا مالک سری تعالی رلا تامنا چې ته اعتماد نه کې په مونږ باندې علا یوسف په بار د یوسف علی السلام کې وینا بشکمون چې له د دلنا سیون خامخا خیر خوایو سونه دروغي وې د تمهید کې خو اعتماد را باندې نه کې وګور اغلا دا پکې کنه نو غل سړی دا وګور کنه ته په ما اعتماد نه کې نو بس غلای پکې اعتماد را باندې نک او مونږه خیر خوایو خیر خو کغټ بد خو خزان خیر خواخی هغه خیر خوای صدا ادا ده کنه وګوره مونږ صاحب ار وخت بار صحرا ته زو چکرې مو منډه تړې وو الته پدې صحرا ځنګل کې س کرکړې مانکړې بر بیرې مېری وخرو منډه تړې وو ورزسه مشي ويلعب او لوبيو کی سورزشی وشي وینا به شګمون چې له له حافظون خامخا د حفاظت بکو او ته پیریږي ماشوم دې چرتا درزونو خري نقصان خیر مونږ به یو مونږ به حفاظت کینو ډیر ښه حفاظت وراوک قال وی ورته پیغمبر انی بشکز چې لا يحزنني غم جن کای مال ران تز تز تذهبو به چې تاسو بوتلو کې پدې دیرانه بوزه چرته په دې صحرا کې شرمخان دي په دې کنان کې نو شرم خدانه مات نکی ماشوم دی او زب کې الف لام دي کنه څه تاسو ویلي دي کافیه مافیا کې دا زب هم دي کې سو کو کنه لکه حسد والا بسوکی وانتم انه غافلون او تاسو بددنه غافلی خپل شغل کې بې تاسو په خپل منډه تړو کېل کود کې مشغولي او دا کشر دی د بچ چرته شرم خړلې قالو دیو توی جواب لئن لم اک لئن اکله الذئب کو خړ دلر شرمخ ونحن عصبتن او حال لري چې موږ خو مضبوطه ډله او ځوانان یو په موږ څه چل شوی دا موږ سره پاره او ان بشکم وې زل خاسرون په دغه وخت کې غټ تاوانیان یو د موږ نه شرم سنگ خوري دا موږ سره پاره واجمعوا يجلو في غيابه الجبن ففعلوا به دا کار وسره وک ففعلوا به کار وسر دقه وک نو دقه وخت کې چې کله دې کیته غورځونه واه او حین الیه مون وحی وکړ یوسف علی السلام ته وحی نه مراد سره یا وحی د نبوت ته بعض مفسرین حسن بصری مجاهد زهاک وای چې د تصغر سینې کې نبوت ملو شوی دی ماشوموالي کې نو یا وحی د نبوت شو او یا نور مفسرین ویل ک یو قول د مجاهدم ده چې وحی نه مراد دلته الهام ده الهام تعلق او یا وحی د انبیو قبل النبوت می کناغه تسوی ارحاس وای وهم او دوی چې دی لا یشورون ستا په مرتبه باندې نه پويږي ستا په مرتبه نه دی پوي ځکه دی کوي ته غوردای دي ته سپته را چې دا سونه لوی مقام والا سړی دی پیغمبر دی یا وهم لا یشورون او دوی نه پويږي په خپل سزا الله ورله سزا ورکي دغه سړی چې منډه تړي کېل کوت کوي نو زیاتی سامان ټوپه جیب کې سی اغار سکی دي کبډی کوي کمیسه مبازي امې خو د تمه ته دې تا ګورخه بس مونږ په لوبو چې فاکل او هوت زیب پس اتفاقا و خوړدل را شرمخ مونږ په لوبو شرمخ راغې ماته کنه رانه خو وما انت بمؤمن لنا خو ته بیا هم یقین نه کې زمون په خبره ولو کنا صادقین اگر کې رښتینیو غلا ده پکې موږ همیشه رښتیا وایو او تیرا سره نه مانی وګوره د یوسف علی السلام رونو سوکو سکاره وک وجاو ابا همیشه یبکون د مکر جړه دا جړه ده کنه زاد المعاد کې ابن قیم لیکلی دی دا, دا سیرت کتاب دی خان زاد المعاد فی هدی خیر العباد د نبی علیہ السلام ګره زندگی ویل او ای جړه لس قسمه دا لس قسمه جړه دا یو پکې دام شو کنه د مکر جړه د مکر جړه یبکون دارنګ بیا وی وجاو علا قمیصه راتلو کړ دوی په قمیص د یوسف علی السلام به دمن کذب پاغوینه دروغ جنا الته په دې صحرا کې چرتا پرنده ساروي ماروي صحرا کیونی و الالیک هغه وینه په قمیص ولولا ګولا کورته باندې اي پلا لراړو ګورا وینه د په دا شرم خوړلې ده نو یوې د مکر جړاو کړه دویم بدمن کذب دقلو بنند شیعو دا شیعم دقه کوي خپل رور کوي کې اورځاو وی وی شرم خو خوړ جړا کوي د دروغ وینه په کمیس لګولې شیعاګانو حسن حسین اهل بیت شهیدان کړل سبایان وکړه حسن هم شهید کو حسین هم شهید کو او بیا بدنامه بچو لګولا په یزید باندې او ایشان یبکون د مکر جړام کوي محرم کې وجاو علا قمیصی بدمن کذب سکی محرم رنگونه راوالی د اسونو په خپل لګی دا وی د حسین وینه جاو بدمن علا کمیسی بدمن کذب دی وجنه یو شاعر وای لوی کیسې ته جوړ کړ او یزید بدنام کو مقصد صحابه بدنام ولی وی زرا سی بات تی اندیش عجم نے جسے بڑا دیا ہے فقط زیب داستان کے لیے وړه خبره وا خو د اجمی سازش څه چلو کو غړ داستان ته جوړ او صحابه کرام به بدنام او د شیعت تمام دین او مذهب په واقع کربلا ولاړ دی نیلی صاحب دا تعمیر ولا راو غورځوي چې د شیعت جړې ختم شي جړې په دې ختمي ځکه دوی په دې سخت خپګي په اس نه خپګي شیعت د مور پلا مور خور کنزل کوي په دې نه خپګي یو ورته وای دا یزید دا حسین تاسو وجلې واقع کربلا هم دروغ جوړ بسړي چی نو بیا د جیل کې مچي وجنی دي هر سره سره کوي ځکه د دې باندې د دې دین بنیاد نو د قلوبا چونکه دیم يهود دي کنه دا دا شیعاګان نو دغه لوبه کوي د مشرانو اکار دیم شروع کوي یبکون او جو علا قمیصی بدمن کذب قالت قال وی ورته پیغمبر بل سورت لکم بلکې خیسته کړې شی خیسته کړې تاسو لرا انفسکم تاسو زانونو امرادا کار اپه پویش ولی ا د خپل فراست نه وای کنه لکه لوبه وسر کوي گیم کوي وسره چل کوي وسره چې دا اوس وګوره عجیب خبره ده چې عجیب او خيار شرمخ ده کمیس تی وباسي انشلیږي نه خرابيږي او یوسف خوري کنه کمیس تی وې سغه وقړو کمیس تا سپریو عجیب خبره ده فصبر جمیل نو زا صبر دې زما خيسته کار انبیا دا کاری نو سبکم صبر بکوم او الله المستعان او الله چې ده المستعان دا غنه مدد غوستل کیږي علامه پا په برداشت دا غ مصیبت تصفون چې تاسو راته بیانوي د یوسف بارکه چې کوم مصیبت خبر را ک تاسو په دې باندې بد الله نه امداد غواړم نو صبر وکوم وجا سیارتن فارسلوا واردهم فادلا دلوا دې زنوس دویم حال دویم مقام دې کې دا قافله والا راتللو د یوسف علی السلام کوینه استل خود دې بیا د غلطه قید او چل قید هم به اخفاء حاله وحصوله الی بیت عزیز مصر رونو بیا روزانه تل راتلل ډیوټي لګولې و تلکه ګوره ښا چې دا یوسف سوکرو باسی کنه اسنه سوکرو باسی او کور ته بیا رایش نو ګرځیدل و په دغه ورځو کې درې مورز باندې وجات راغې سیارتون یو قافله رااله دا وی د مدین نه مصر ته روانه ځکه مدین هغه زمانہ کې دا دا تجارت ډېر لوی منډه وځو وته ور شو بر وړه چرته کوینه فاز لا دلوا نو زړند یک بوکا دی کوی تراله لغه ته زړندک اچ بوکه رو وستا ور پوری الک ان خته ده قال اوه دغه وارد یا بشرا اے یا بشرا علی هاي مال زیره ده هاذا غلام دا خو الک ده دا خو الک روت او یا غلام غلام دی خوشاله شو ځاله کا غلام دی چرته چانه پټ شوی دی دل ترا تختیدل دی مونی و زما د پاره با فائدہ شي واسرو بزا پټ کدوی د یوسف علی السلام لرا بزاتن په سامان تجارت او پنګا دا دغه قافلی والا یادی قافلی والا بس دا سامان کا د تجارت چې دا بس غلام دی زمونږ چرته غسر خرڅ وکړو چې وی قتل یوسف راوېس خا دا دلته او هو د پس هم ګرځیدو دا زمو غلام دی د راندل ته پټ شوی خواله نه نه مونږ پیسې کو د هر وخت کور تختی زمو نه بازا ساسوش په لګو پیسو والے خواله زه بوز هو الله ولا لیمون پویو بما پاسبانه عملون چې دی کول الله وی زه پویم دی سکول دی خو یوسف بے در او بے کور کولو ذلیل کولو خو الله وی شاته زما غټ حکمت او ماته باچا جوړو مصر ته خوروان دی کوی کې خو پریوت خو باچا ته رسوم دې د جنا شیخ عبد الغنی جاجروی رحم الله خپل تفسیر کې لیکلی دی وی بای بنا رہے ته بے وطن یو سو روپے ځکه قافلې والا سودا کړې و مدین کې پیسې و زردونه نه وې داسې څه کوټه موټه سو روپې پاتې یو ته رمون سره خو سنشتہ سونه دارا سره دغه راکه خو زه بویس زمونږ نه دی پکا وکانو اودا رون یوسف علی السلام فی په بار د یوسف علی السلام کې من الزاهدین د به شوق به رغبتونه د کیسه رغبت نو یا دا پیسې یا د پیسې مقصود نه وي مطلب دا چې یوسف علی السلام مخ نه لری شي وکانو دیو فیه په دې پیسو کې من زائدین د بے رغبت بے شوقونه او پیسو باندې زکو خدای مخ نه لری بس قافلې والا روان مصر ته ورس د مصر بازار کې خرسیده عزیز مصر د مصر وزیر اعظم د زلیخه خاون اچر تراغله د هغه چرته غلام پکار دی نوکر خادم بازار کې ګوري دی ولید الکه دا خو ډیر خخکاری شکل صورت نه دا الک بخي هغه واغس کور ته راوس وقال الذي اوغکس اشتراه چې هغه ستو دا یوسف علی السلام مم مصر د مصر په بازار کې مصر بازار کې اغشت نو وی وی سیوی لمراته یا فی مصر ده د مصر بازار کې اغشت یا من مصر ای من اهل مصر د مصر والونه لمراتی خپل خزه ته وی زلیخیت اکرمی مسواهو عزتمن کده د زید او سیدو د خیال سات خیال ساته د د اوسېدو آسا امید ده عین فانا چې موږ د فائدہ راکیونه تخذو ولدا یا بونی سوده پزیواله دادا دالک داسې خمالومیږي د خکورنه شکل صورت نه معلومه ده پیغمبرو یا با فائدہ راکی خدمت بمو کی او که نورم ډیر خو کنه او داسې اعتمادم به پیدا شونه اسیم زوی نشته دا بم زوی شي دا به بزیواله ونیسو وی کذالکم دارن مکننا مونږ زه ورکل یوسف یوسف علی السلام ته فل ارض پدغه زمکا د دې مصر کې صدا پارا مکننا علی یوسف اے لنو کرما چې مونږ په اکرام وکړ نو بس د خو کشر ده مزیدی بس د وزیر اعظم کور کې ده د وزیر اعظم او د وزیر اعظم د خزه بچی ده بس ګرځي را ګرځي مزي چرچی دي اول کې خدا حالات ولنعلمو د دې لپاره چې وخایو د تمن تعویل الحدیث تعبیر د خوبونو دغلت تعبیر د خوبونو متعالی خودل شروع او الله علی غالبا غالب دی علی امری په خپل کار الله خپل کار کوي ذلیل کو الله عزت من ولکن اکثر الله سینه کې اکثر د خلکو نه لا علمون نه پويږي چې مون خو تدویر کو خدای الله هم تدویر شته ولما بلغا اشد واتینا حکم و علم دا اوس درې مقام غټ شو په دې کور کې س کلونو بعد بس د زلیخي وته اراده غلطش نو د دې زینوس دریم حال او دریم مقام قید ال کید المرأه بیوسف بالمراودته د یوسف علی السلام دا دغه خزه چل جوړ ولما بلغ شدو کله چې ورسید یوسف علی السلام اشده خپل مضبوطیا د عمر ته د عمر مضبوطیا ته ورسید تقریبا 18 نه 30 ساله پورې دې ته وای اشدو اتینا هو نو ورکه مونږ د ته حکم او علم حکمن او خيارتوب عقل و علم او علم د شریعت قبل النبوت چې کمی دا وتعالى او خيار او ډیرو شریعت باندې الله پويک وکذالک هم دارنګ نزل محسنین مونږ بدله ورکو نیکانو صبرناکو ته د صبر بدلونو خو دلته او شو چې غټ شو ځوان شو نو زلی خیر اده غلطش وراودته التي مراودت ویل کیږي دا فعل بد د پاره چل او ترتیب او ترکیب جوړول مراودت دی وراودت هو او چل جوړ ک د یوسف علی السلام ته التی خزه هو چې دا یوسف علی السلام فی بیتها داغه پکور کې چلی وته جوړ ک مراودت مطالبه ته وکړه د س ان نفسي د د نفس مراودت دی چل جوړ دا سه ډایرک وینا نه وا دا سه وی وسرا ناس توام فسرین وی والله علم خو مراودت ته طریقې دا سه په دمه د مزان طرف ته مایل کول ډیر خولې دا وخت دی ډیر خولې دی دا دا سه دی طریقې سره مراودت وغلقت الابواب او بندې کې دروازې دروازې ولې بندې چې سمانی ني او عزیز مصر غتلې ده خپل دربار ته وقالت او اوې دې زلیخه دې خزه یوسف علی السلام ته هي تلک هي تلک دا اسم فعل په معنا د تعال رازا هي تلک تعال راتل دي تراشا دغه بدفعله طرف ته دعوت ورک قال و یوسف علی السلام معاذ الله پنا واړم د الله نه دا غلط کار زه چرته کوم پیغمبر دی معاذ الله پنا واړم د الله نه انه ربي دا الله زما رب دی احسن مسوایا خسته کړی دی زما زید او سیدو دا احسانات را سره وکړه نو زه داغه احسان فراموشي وکم او انه شان دا لا یفلح الظالمون نه کامیابیږي ظالمان حق فراموش خلق زه بیا حق فراموش شم نو حق فراموش خلق نه کامیابی یا معاذ الله الله نه پناه غواړم او انه د عزیز مصر چې دی ربي زما مالک دی آقه وکنه او احسن مسوایا د مال زه خیستراک کور کې وسولم زه د غلام په حیثیت غشته او دلته مال زه راک او دادا ما سره احسان کړی دی نو ان اولایب له ظالمون شان دا دی نه کامیابیږي ظالمان حق پراموش کوونکی دا خو د ز نمک حرامي وکم دا سینه کوم چې دا کور والا د بغلط نظر وګورم خو خو زلیخه وا زور کو نو ولقد یقینا محمد به قص پوخ قص ته اراده کړې وا د خزی د یوسف علی السلام سره دا بد فعل خو هم بها دا زه مشکلاتونه ده بس یو دو معنی کو وهم بها قصبا کړو یوسف علی السلام هم به د دې خزه خلولا ارا برهان ربی کده مخ کې نه ویلي د دلایل د خپل رب هغه د پیغمبر په کور کې لوي شوی دی دا الله احکامات دلایل لیدلې دي دا الله د احسانات ټول لیدل نه دا کار کوي نه دی کړي یا وهم بها ما په خپل معنا دا خودلته هم بها سربا خبره ودری داسې بش ولقد حمد به یقینا قص کړو د زلیخه د یوسف علی السلام وهم بها د یوسف علی السلام قص کړو د دې خزه د دفقولو دا سره حمل دفعها اغه اغه قص کړو د نیولو د یوسف علی السلام وهم بها یوسف علی السلام په قص کړو د دې د دیککولو ایرانی و دوله داسې لته ورکړه لری وشت نو کشه مرداري وای لته ورکه هم بها خو لولا را برهان ربی دا بزان لش که چرتنه وی لیدل دلائل درو خپل نو دا د دفع قصب نو کړي خو دلائل لیدل نو زکه ولا دیکا ورک کذالک هم دارنګ الله ویل نصرفانو سو دا سه مې وکړل د مې بچک د د پاره لنا صرفانو سو چې لری کم لری کو ددنه اسوا والفاشا بدی بدنامی سو بدنامی والفاشا او به حیاي الله وای د به حیا او بدنامه نه مې بچک سو دا صفت دا لفظي او فاشا صفت د فعلی نو چې لری کو ددنه بد بد خبرم ول پاشو بد فعلم پیغمبر دې کنه الله معصوم ساتي انه بشکا د من عبادنا المخلصین زمونږ د بندگانو مخلصین د ګنا نه د بچ کړي شو نو مخلصو د ګنا نه پاک دا ټول د یوسف علی السلام په عصمت باندې دلایل دي ښا وګوره دا ټول عصمت اوس قص اراده نه دیو جن چې کوم کیسې مشهورې دي نو دروغ وی هغه لقد حمد وی او هم بها دم قص کړو نعوذ بالله تر دې چې وی لو لولا را برهان رب نعوذ بالله اول وی د دې را دوا نو وی زلیخي بوتان پراتو پغه صادر واچ دا سی دی دا زمو خدای دی ددنه شرمګر یوسف علی السلام شاته چې خاص بیا د الله نه تترو څوک وای یعقوب علی السلام وته تصویر مخه تراغه او غاخونه وته چې شل دا ټول درو اسرایلیات دي هغه د سره الله وای سره زرا اراده قص نه کړي وګوره معاذ الله انه ربي احسن ما سوای انه لا یفلح الظالمون وحمد وی خو هم بها اول د کور کړي دا او دا لنصرفانو سوال پاشا الله وای نه په خله ګف کړي دا نه فعل کړي الله بچ کړي او بل انه من عبادنا المخلصین د ګنا نه پاک شوو پاک دینو څنګه د ګنا اراده او قص کولیش وسبق الباب وګوره دا په بل دلیل نو څوک چې اراده لري منډه نه وي وسبق الباب دواړو منډه کړه دروازې ته منډه ولې وي د یوسف علی السلام تیخت کې دی له داسې دیکور کدا سي پښويشتو منډه کړې دروازې نو واستبق الباب دواړو منډه کړې دروازې ته چې یوسف منډه کړې نو دا مر پسې شو نه مر پسې منډه وای دا وقدت قمیصه ویش لو قمیص من دبوری د شانه دغه چې مخ کې منډه وای نو دا د شانه قمیص نه ونی او نه شاته قمیص وشله په دې کې دا کشمکش شروع دی د ګټ ته رسیدلی دی چې والفایا دواړو اتفاقا اومند سیدها خپل مالک او خاون لدل باب دروازې سره دغه وخت کې په عزیز مصر را دا د دې الکو چې نه دا خبري شروع دي اته بار منډه وي دی راکای بس او خيار ده کنه چالاک ده نو د جنگ په وخت کې اسونه تیارې پښتانه وی جنگ کې اسونه نه تیارې یو نه سربي د سربي دا د خزو مکری مکر بد بدترین مکر قالت چې بی دینه ښه دیندار نه بی دینه قالت اوه دې زلیخه ما جزاو صدا سزا من دا چا را د به اهل کا چې را دې کړي ستا په کور والا سوند بده دراته ګور لاس واچاو ما کرته وګورم دراته لاس واچاو دیو جن حدیث کې راځي کنه حدیث مشکات والا هم نقل کړي دي چې خزو ته ویلو وی اذهب اذهب للب الرجل الحازم احدا كنا تاسو دا خزه نه ده وی ډیر د عقل من سړی عقلم خرابه وي دا سه مکرونه چلونه وکې کنه چې وخيار عقل من سړی دماغم بیا کار پری نو جنگ کې اسونه تیاری قالت ما جزاو چې راشه اوس خو به دی وته سوي راشه چې زپه مخ کې شم نو مخ کې شوی دا درا تلا سواچ الا بیا سوچو کو چې اسنه خاون غیرت کې رانه شي دا سړی مړنی کی دالک نو بیا هم زما کار خرابيږي او غیراده دا پخا بل موقع بشي ویزا نو زر وای وګوره دا سونه تیارو لسونه زر زر خبره بدلی سوچ کئ الا سیوا د دینه جزای سره الا سیوا د دینه بلنه دا یوس جنا جیل کې دی واچول شي او عذاب الیم یا دی اوالی شي لګ درناک جسمانی سزا دی ورکړي شي بس یوسف علی السلام خبرو قالا جواب د بهتان ځان نبا بهتان د فکه خپل صفائی بکه قال وی یوسف علیہ السلام هی راودت راودتنی دی مان مطالبه کړي وان نفسي زما د نفس بس جګړه شو او ای دی او دا وی د پدې کې وشاهد شاهدون بیانو کې یو بیانون کې من اهلها د دې زلیخې د اهل نه د دې خزې د اهل عیال نه چاوي دغلطه معشومو هغه ماشوم زانګو کې خبره وکړې وای ماشومان ماشوموالي کې خبرې کړي نو بای کې او دام نه نه نه ماشوم دلته سکي ای بچی نشتنو دلته شاهد نه مراد دقه شاهد نه مراد سړی دی د دې وزیر اعظم سیکرټری وغیرہ دی وزیر اعظم سره هم راغلی وکړ او لاړ دی نو هغه ورته وي دیو جنا ابن عباس رضی الله عنه وای قرطبی نقل کړی او وای چې هغه شاهد شو ویلې سبي صغیرن اما شوم نو سو کان رجل ذالحیه وکان من خاصه الملک په ګیرو برید سړیو او دا د بادشاہ د خواصو نو کنه سیکرټری میټ ګټریو سودی او مجاهد وای کان ابن عمها دا د دې زلیخه د ترز ویو سراج المنیر وای کان له ابن عم وکان رجلا حکیما او خيار سړیو بهرحال هغه شاهد بیان وکړ اوی مسله سره دا چل شوی اوی ښا یا وسره دغه ځای کې ده یا دا دا چې د چې دا کیسه اورې ده چې په یو بل داوی کوي نو بس ده واپس لاړ دا عزیز مصر غیرتمن وړي دا د مصر خلک داسې ډېر غیرتمن دي بے غیرت دي ډېر خزه بي زور اوري کنه دي داسې کړه دا څوک چې سعودي کې پاتې شوی د پته مصران یو لوی قمقل چغې سورې بډېرې وای غټ غټ او بے غیرت اوس هم مصر کې دا خزو پورا زور چلی خزې زوروري نو ده یا خدا شاهد و سره ده او یا دغل تنه ده د چې دولیدل نو واپس لاړ د ډیر غیرت نه واپس شو کنه نشه القرآن رحم الله کیسه کوي او وی وی مونږ یو ورځ ویناس یو هندستان کې طالبې کې طالبې کې وی هغه خبرې کولې وی چې وی طالبان لګیو یره پلان کې قوم ډیر غیرتمند دی بل وی پاک پلان کې غیرت ویونګ یو داسې جلبلی غونته طالب آئے مړه تاسو غیرتمن سلی دی غیرتمن ماری دی سوق څنګه وی چې زه طالبم کشمیر کې هم په یو جماعت کې پاتې کیدو نو یو ورځ یو یو سړی وی جماعت تراته یو مشر یا به ای طالبانو مزه مکړي مزه مکړي سنې خبر زه خو غیرت چې دنو په خوړه وختم کړه او ته یو ورځ موږ چې الکه دا څه غیرت خو وې چې بس یو ورځ کور ته لاړم او چې لاړم نو بس کور کې مې چې ده خزي سره پر دې سړې ولید بس ډېر غیرت نه بس بار وروته نو عزیز مې سره هم د ډېر غیرت نه بار وروت لاړ پریشان دفتر کې ناشته دغه سیکرټری ورته یې سیب ولی خپه وی دغه څه چل شوی دا غاله کو جینې یو بل بس منډه والي ز په ورله موي داده او دا وی ده او ته سیب آسان کار دی وشاهد شاهد من اهلها چل دا دی د یو بل نه کپڑے کمیسونه شلولې دي وی خدا سدا چلې دا دی ان دا بیان دا شهید ان کان قمیصو کچرتوی قمیص قد دشلیدلی من قبلن د شانن فصدقت خزه چدا کمیس راخکلی او بس راغې چې وې قتل الکه کمیس کم ځای نشې دی فلم را قمیصو کله چولید عزیز مصر قمیص د یوسف علی السلام قدمه دوره شیدل او د شان قال و انه من کیدکن دا تاسو د مکرون ندی او ان کیدکن عظیم او تاسو مکرون ډیر لوی دی په نسبت د سړو د سړو په نسبت ښه سړو په نسبت ډیر لوی او اوس غیرت تا ګوره ښه دا څنګه کې چې کوتک راوالي نو سکی یوسف او یوسف علی السلام عارضن هاذا مخواړه دې خبره نه دا خبره چپ کخه بارې ما چرچا کوا کمیس پر توګ به میوسی خلک وای چې د عزیز مصر وزیر اعظم صاحب خزه دا کارونه کوي او استغفری لسمبه کې خزه تسوي او خزه باندې کمزور دی کان او دا غټ خلک نه لوی لوی دا د قصیده لګای دی د خزونه کمزوري دا غټ غټ په سنان غټ غټ خلک واستغفری لذنبک ایت وی واستغفری لذنبک بخنه غواړه د خپل جرم ګنا نه د ګنا الله نه یا معنا انک بشکت چې سبه كنت من الخاتین د خطا کار څنګه بس بخنه غواړه او تا سب خطا کړه غلطی کړه دا نور ته سره وای وقالت نسوه فی المدینه سلورم حال دا واقع کید النسوه به امرات عزیز خبره چرته پټه پاتې کیږي او خزونه بس خامخا دلته خادمان مادمان هوي بس یوي یوي تا بل خبره ډنډورش عزیز مصر د خپل خادم نه مطالب ادا امرات عزیز د خپل خادم نه مطالبه کړي ام دقه سي د وزیرانو مشیرانو خزه د غټو خلکو خبر شي وقال نسوه فی المدینه وې خزو په خار د مصر کې چې امرات العزیز خزه د وزیر اعظم صاحب عزیز بدوی وزیر اعظم ته وي تراوی دو فتاها مطالبه کړي د خپل الکنا دا غلام ان نفسي داغه د نفس مبارکي د مطالبه کړي ده او قد شغفا حبا او یقینا ننوته ده ده ننوته ده قد شغفها حبا اے قد دخل حبه یقینا داخل شوه ده محبت د یوسف پزړه د زلیخه کې ننوته ده د دې زړه ته محبت د یوسف قد شغفها شغف اصل وی سری کول او شلولو ته د دې یوسف محبت یې زړه سیره کړی دی او دنه پکې نه نوته یعنی عاشقه شوی دا په دا مطلب شون قد شغفها یقینا شلول دی سیره کړی دی د دې زلیخې زړه حب محبت د یوسف او ان بشکمون چې لنراها وینو دا فی زلال مبین په خطا ښکارا کې ډیر غلط کار خطا کړي څه مطلب عاشق شوی د پی او بیا سوګ دې تراوی د فتاح اله غلام دا مطلب نه چې ګناه کړي دا مطالبه کړي دا پدې دې لعنتی نه نه مطالبه مونږم کو نه شوې دې مطلب دې دا مطالبه مونږم کو خو مونږ د غټو نه کو دې قمق لیله د غلام نه کړي دا دا مطلب نه چې غلط کاری کړي کړي به غټ سړی دا کړي چرته بل صدر وزیر اعظم نه به کړي دغه کنه ما د دې غټو خلکو دا کای ټول قد شغفاو پاین لنراها فی زلال مبی یقینا موږ دغه داینو په گمراه په خطا ښکارا کې سرګند خطا کړی دا اله د غلام نه مطالبه کوي بس زلیخه ته اطلاع را ورسیدا چې خاتون اول ته پته وله خاتون اولی کنه د صدر وزیر اعظم خزې ته سره خاتون اول دې کې دوا قرت دي یو چې د متکن د مخفف خوراک ته ویل کی قرطبی او بخاری معنا کړي تیار کدی د پاره متکن خوراک یا متکان چې مسقل شي تکیا جوړې ک دوی لره تیار کدی د پاره متکان د ناس د پاره د تکیا زینا فرشونه تکیا زې ولا برابر او یوسف علی السلام غریب خو نوکر دینو دې کرا نه دا سی بار ودرو ته وی چې زه ته کلو امرا بش بزی چې روټه شروع کړه چوری کانټه لاس کرا واغست وقالت ندی وتو یخرج علیهن روز پدوی راشه فلما راینه کله چې د خزو اولید د یوسف علی السلام نو اکبر نه اکبر نو لوی وګڼه د دې شان د د شان چې دا خو ډیر حسین او جمیل حیران شو وقطانا او پرې کړل ایدیهن لا سن خپل زخمی کړ د ډیر تعجب او حیرت هغه تداسې پرنداره شونو بس لا سن کټ او ته خو لورګ تاسو ته پته وخه تلو خیم تاسو ما سره شپه ورځ دلته دی وی دې کار کړي تاسو یو زلولی د لاسونم کړ وقلنا او وی وی دی خذو حاش لله اے سبحان الله ما هاذا نه دی دا بشرن دا انسان ان هاذا نه دی دا الا ملک کریم مگر فرشته د عزت من خيستا دا حسن کې وي دا خو انسان نخکاری سم په حسن کې فرشته ښکاری خیسته ده خلق دا بد شي تشبیه شیطان سرور کوي او د خیسته فرشتي سرور کوي ډیر خیسته ده او یا دا مطلب یا د د د معصومیت یادې وقل نو دې خذو حاش لله پاکی دا الله لرا ما هاذا بشرا نه ده دا بشر خطا کار ان هاذا نه ده دا الا ملکن کریم په عصمت کې دا سیده لکه فرشته عزت منه دا خو ډیر معصوم ښکاری نه معلومی کی د مطالبه نه دا کړي دو مطلب یو قالت زلیخه ورته وی اوم لیدل فذالکن الذی فذالکن الذی دا هغه کس ده فذالک ذالکن الذی څه مطلب ذالک دا کنا دا تاسو چې را پسې خبرې کولې الذی دا کس ده لفظي ترجمه چې کې هم بس حاصل وکړه فذالکن الذی بزا کس ده لمتننی چې تاسو ملامت کولم فيه د د د مینې په باره کې اما سره شپه ورځ او تاسو یو نظر وی لاسونم کټ کړ ولقد راوته اقرار د جرم هم کوي یقینا ما چل جوړ کړي او د تا نفسي د د نفس خو فاستعصم د ځان سم رانه او ساتو ګره فاستعصم سم مضبوط رانه ځان خپل پیګوي کوي چې هغه معصوم وان لم يفعل خو پرې د مینا آینده کې وان لم يفعل کده اونې کی ماغه سامرو چې زو تویم نو لا یوس جنن لا یوس جنن خامخا جیل کې بوا جوړ شي ولا یکون من الصاغرین او شی به د ذلیلونه زما مطالبه ممنی یوسف علی السلام یا الله دا خزه خو بلا دا, دا خو می پریدینه قال وی وی رب د دې خلینو وتل جیل او دا جیل خدای خو چې دې مصیبت نه خلاص قال وی رب زما رب السجن احب الیا دا جیل خوخته ماته مما دا کار نه یدوننی الی چې دی ما رب لیغه تا ټول یاد کړي اصل کې دا اوس خزو چولی نو خزی ما خیر ده مالک ده دا څه خبره نه ده خو صبر معمولی غونتی او لس منټو کار وای مطلب د دې سو مطلب د دې دو چې کې دې شي زلیخې ته تیار شي زمونږ هم پکې سره لا روزي ځکه ورته وای مما یادونه قران سي ټکی نه وای دا ټول زبانه تاسو سوچ کوي دا خبري لګاوي ها والا تصرف عني او کتا اونګرځاو زمان الله کیدهن د دیدا چل تدبیر او مکر اسب الیهن نو زب اعلان کوم دیتا واکم من الجاهلین شبد جاهلانونا دا خود جاهل کاری چې د الله دا حکم خلاف کوي بس فاستجاب له معلومه شو چې کلا تا تا داسې د معصیت مقراشي د ګناه د ایمان او د دین خطر وي نو په دې کې بیا هغه شر کم کم شر پهلو دی د تکلیف دی غبرداشت نو دوی جیل را لخه فاستجاب له ربه نو قبول ک د د دا سوال ربو د د رب فصرف عنه نو واړی او د دنه کې د هن د دوی تدبیرونو چل او انه بشک الله او سمیع العلیم او ریدون کې په ذات ثم بدالهم من بعد ما راول آیات ادوی قبول شوا خو خزه خونه منې کېدا نو عزیز مصر او د دې متعلقین ای سمود آباد دا فیصله وکړه یرا دا خبره نه قلاری بار پراپګانډم دا دا خزم نه پس کی او دا خبره مورې د چوغراغه زنانو په مخ کې دا خپل را دې ښکار کړی نو دی ودا سی بوکو د دې خبرې غل کولو د پاره به د الکس ورځو لجیل لبوزو چې کله دا خبره سړی شي بیا به روباسو ثم بدالهم بیا خکار شو دی عزیز مصر والو تا من بعد ما پس تاغی راول آیات چې ویلی دی نخې د پاک دامنې د یوسف یا ال آیات نخې د دې عشق د دې زلیخې چې نه منی کیږي نوې لیز جنن نو خامه خاده بجیل کې واچو حتا هین سو وخت پورې چې دا خبره غلیش نو ده جیل کې واچو په دې مصلحت جیل ته ولېګا یوسف علی السلام غټ خلکینو بیګونه جیل ته بوته به تپو سم نه کاونه بازا غریب پکې پروت غټ خلک په خپل مزي غینه خو لاندې غریب خلک عوام مظلومیر نو دخل ما سجن پتايان وګوره د دې زلیخي حال وګوره زلیخه و یوسف علی السلام سر نکاح شوه نه شوه دا داسې پاکه خزه خونه ده دیو ګوره دیو جنا زمون شیوخ مشایخ وای چې قران تقریبا د دې زنه چوغوره دا پورا روکو نو تقریبا س دا غسرنا دا غبل رکونه سلس تان او بدنامي په زلیخي لګولې دي لس بدای دي پکې نقصانات دي ورکی وګوره دنیا کې یو حیادار غیرتمن سړی چې یو تان او بدنامه پی نکاح نه کوي نو په لسو بدنام او بدنامه شوی خزه پیغمبر کوي نه نه شوی نه په دې باندې نیلوی صاحب کتاب